بسم الله الرحمن الرحیم کتاب فضائل المدینه امام بخاری د کتاب المناسک د غي د احکامونه فارغ شو نو اس په اخره کې د مدینی فضائل ذکر کړي او په دې باندې د باب تتمه کوي د کتاب الحج کتاب المناسک یو سړی چې حج لاړ شي خصوصا کم چې آفاقی حاجیان دي نو دوی اسم دغه تتلی مکی تتلی نو بعضی خلک د مدینې نه عمرم راوړي او مسجد نبوي ته خو سفرم شته دی نو هغه زه ته هم راځي به چې کله یو بنده مسجد نبوي ته راشي نو په هغه ځای کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي قبر هم دی نو په هغه ځای کې پاغي باندې درود مو ویل شي سلام هم پی ویل شي که اگر چې پیغمبر دا غي اوریدل نه کوي کوم روایتو کې چې راځي نو هغه روایت سندن کمزوري دي نو په دې باب کې د مدینی فضائل هغه بیانې دا تقریبا په دې کې سدول ابواب امام بخاری هغه راوړي دي د مدینی په فضائل کې یو فضیلت هغه دا دی لکه دی لومبني باب کې ذکر کوي چې مدینه دام د دا الله پیغمبر حرم ګرځولې ده دا به پدې کې د جمهور فقهاو داغي قول دا دی چې د مدینیوم د آغا حرم احکام دي کم چې د مکی دي څنګه چې د مکی په په حرم کې پای کې د ښکار نشه کولې په دې کې نشه کولې څنګه چې پای کې کمیونی چې په خپل راخیږي اغه نشه کټ کولې ددې ونې هم نشي کټ کولی دارنګې څنګه چې پای کې یو ښکار دی نو ښکار کول خو پریدا څنګه چې مخکې روایتو کې تیر شو چې هغه ښکار يرول هم نشي بلکې هغه ترول هم نشي نو دارنګې دلتم دا نشي کولی دارنګه هلته لقطه نشي اوچتولې دلته هم لقطه پریوتې شوې پرې غورځېدلې شي هغه نشي اوچتولې نو مغه احکامې دي د احناف قول په دې کې دا دی چې نه په احترام کې او په په حرمت کی حکم یو دی څنګ چه د حرم مکی داغی احترام هغه واجب دی هغه لازم دی نو دارنګه د حرم مدینه داغی احترام هغم لازم دی خو چه کوم احکامی دی نو احکامو کی د مکې د حرم سره د هغې فرق دی او دا دغه احکام د دخکار د نه کولو او دغه دا صرف د د حرم مکی سره متعلق دی او د مدینی سره متعلق نه دی دوانو جانبینو تخپل دلایل دی خو بهتره دا ده چې دیلم امغه حکم څنګه چې د روایتو نه پته لګي ظاهرا چي دې له هم همغه مرتبه او همغه درجه ورکړې شي کوم چي د حرم مکي ده نو يو خو دا فضيلت ذکر کوي چي دا حرم دې مدينه بل پدې کي امام بخاري هغه روايات راوړي په دويم نمبر باب کي چي د مديني يو فضيلت دا دې څنګه چي لوار په په بټي کي په بني کي هغه د وسپنې نه خیره لري کوي نو د مدینی یو فضیلت دا دی چې په دې کې غلط سړی هغه نشي پاتې کېدی بلکې دا مدینه دا چانټي کوي او دې دا د خپل دغه نه دا ناکاره خلک دا وباسي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د مدینی دا فضیلت دا ښکار کېده منافقان پکیو خو لیکن د دې روایت او تعلق بیا د روستو زمانی سره ډیر دی کله چې دجال فتنه اگر اخکار شي نو په دویم نمبر باب کې هم دا ذکر کړي او په باب نمبر لسم کې هم دا ذکر کړي چې المدینه تنفل خبث چې دا هغه ګندګي هغه روباسي دارنګي د مدینی ګڼ نمونه دي او ګڼ نمونه دی یو سیز دا داغه په فضیلت باندې دلالت کوي د سیرت بعضی کتابونو کې علماو د دې د سلو نزیات نمونه ذکر کړی دي چې دیتا مدینه وی دارنګ دیتا منوره وی دارنګ دا طیبه دا دا طابه دا مختلف نمونه هغه ذکر کوي په وفاء الوفا کې داغه مصنف تقریبا سلو پوری نمونه غ ذکر کړی دي دارنګ یو عالم دی علامه شیرازی په کتاب المغانم کې هغه تقریبا پنځه شپېته نمونه هغه ذکر کړی دي دارنګي یو فضیلت د مدینی هغه دادې چې دا ایمان با په آخره زمانه کې ځکه د دین ایمان خور شوی دی نو دا ایمان به دوباره مدینی ته راغون شي داسې راغون بشي لکه مار چې هغه په خپل په هغه خپل سوړه کې مار هغه راغونډیږي نو د ایمان به د مدینه ته هغه خپل مرکز ته داسې راجم شي او مؤمنان کر مؤمنان به دې ته داسې راغونډیږي نو دا بعضی فضائل هغه ذکر کوي او بعضی وعیدات ذکر کوي مثلا یو وعید هغه دا ذکر کوي امام بخاری یو باب دا تړي چې یو سړی د مدینې نه اعراض کوي او نورو ځایونو لا په دې باندې ترجیح ور کوي په داسې حال کې چې هغه د مدینې نه اعراض کوي مدینه خوخه نه نو په دې باندې په باب نمبر 15 کې یو وعیدی باب راوړي چې څوک د مدینې نه اعراض کوي چې بدی غني او بل ځله په ترجیح ور کوي دارنګ په وم نمبر باب کې چې یو سړی د مدینی والاو سره داسې چل ول کوي نو په د دې کې لکه د مدینی هغه فضیلت ذکر کوي چې خودسی په دغه انداز کې د وعید په انداز کې یو سړی چې د مدینی والاو سره چل کوي نو هغه نبی علیہ السلام پاغي باندې وعید ویلې دی دارنګي د مدینی یو فضیلت هغه دا دی چې په اخره زمانه کې دجال هغه بدی ته نشی رادن نکی دی دجال بدی ته نشی رادن نکی دی او د الله پیغمبر د مدینی په فضیلت کې دای صحابه کرامو ته به دا ویلي چې تاسو په دې کې رهایش اختیاروي او د دینه تاسو زیما او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امام بخاری با اخره کې په دې باندې خبره ختمه کی چې عمر رضی الله تعالی عنہ با د الله په لار کې د شهادت مرګ بهم غوښتو یعنی د جهاد هغه مرګ بهم غوښتو د شهادت مرګ نو د شهادت مرګ خو عموماً په په میدان جهاد کې کیږي او بل طرف ته دا مرګ په د نبی علی سلام په دی خار کې مغخته نو په ظاهر باندې داسي او تعارض غونتی چې مرګ د شهادت هم غواړي او په مدینه کې هم غواړي او بیا ول الله اومغه سي اغه ارمان پوره کو هغه تمنا یې له پوره کړه چې هغه بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی هغه ولګید او هغه قتل کو او الله ول شهادت هم ورکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په څنګ کې هم خخ شو مدینه دا حرم دی په دې روایتو کې د دې دغه راځي چې مدینه حرم دی د عیر نه تر د ثور پوري د عير نه والې تر د ثور پوري دا دوا د غرونو نمونه دي او دارنګي نبی علی السلام په بازي احادیثو کې راځي چې د دې فلانکی خړلنا تر د فلانکی خړه پوري د د دې دوو خړونو ترمنځه ځکه د غرونو سره داسې خړم بېږي د دې خوړونو منځ کې چې دا سوره علاقه ده نو دا ټول حرم دی د عیر نه تر ثور پوری یا د دې دوو خړونو ترمنځ دا حرم دی باب حرم المدینه دا باب دی په دې بیان کې چې مدینه دا حرم دی حدثنا ابو النعمان حدثنا ثابت ابن یزید حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحول عن انس رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه حرم من كذا الى كذا مدینه دا حرم دی یعنی هغه د احترام زیده او پدی کی یو سړی چې هغه نافرمانی کوي ګناهونه کوي نو د دې هغه شدت د نورو ځایونو نه هغه زیات دی که یو سړی په دې کې قتل او قتال کوي نو دا غي حکم کې نورم سختی راشي که یو سړی دې کې ګناه کوي نو د ګناه هغه شدت هغه په دې کې د نورو ځایونو په نسبت زیات دی مدینه دا حرم دی من کذا د فلانکی زین تر فلانکی زی پوری او په دې نورو روایتو کې د عیر نه تر ثور غره پوری او یا د سور نه تر او یا د عیر په ځای باندې عائر هم راځي او یا د دې دوو خړونو منځ کې لا یقطع شجرها نبشي پریکړې کې دې د دې غونی د دې وجنه دا د هغه فقها او د هغه علما او دلیل دی چې مدینه حرم دی پشان د حرم مکی په یی کیم ونی نشوی کټ کیدی او دارنګه ددی هم او کوم علماء چه وی چه نه دا صرف ددی دپاره چه مدینه اصل کی ټول عرب یو ریګستانی علاقه ده او پای کی دا شګی دی او پای کی دا ریګستانونه دی او یو شګلور د شګو وطن دی ناغه نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ونو سره ماحول هغه مزیدار کیږي نو دا یې د مدینې د ښایست د پاره چې د دې هغه ونې هغه به نه والې کیږي لکه مثلا نن حکومت هغه دا ووی چې ونې وکرئ دارنګې د ونو زیات پیداوار وشي او ونې زیاتې روخیږي نو ماحول مو سره خي او بل دا چې ملکم په خسته ښکاری خو لیکن د یا د نافرمانی کار یو نوې کار په دې کې به بدعات هغه نه پیدا کیږي ځکه چې دا د سنت مرکز دی د اسلام مرکز دی د سنت مرکز دی او یو سړی د سنت خلاف بدعات پیدا کوي نو په دې کې به بدعات هغه نه پیدا کیږي من احدث فیها حدثا مبتدعين نن او د اسلام دشمنان نن کوشش دا کوي که په نورو ځایونو کې هغه بدعات کوي او یا نه کوي خو لیکن بد دغه یو مصیبت پکې دی چې په مدینه کې خامخا بدعاتو کی دا د عید میلاد النبی دا بدعتیان دیل ته کوشش کوي چې دیل ته بدعاتو کی داغه وجه صدا ځکه شیطان اگر اپاسولی دي چې په دې کې بخامخا دی دا بدعات کوي ولا يحدث فيها حدث او نبشي پیدا کیده په دې کې یو بدعت یو نوې کار من احدث فيها حدثا چا چې پیدا ک په دې کې یو بدعت یو نوې کاری پکې پیدا ک نو دا متفقن علیه لعنتی دی فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعين نو په دې بدعتي باندې د الله لعنت د فرشتو لعنت او د ټولو خلکو لعنت ته پی حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث دارنګ په مدینه کې هر د بدعت نه علاوه هر داس یو نوې کار چې هغه اسلام ته نقصان رسي لکه نن سعودي حکومت هم اگر چې د ډیره حد پوري هغه کوشش کوي خونن خامخه د دنیا دغه مجبورو د وجنه اغیم سبازي کارونه داسې کوي چې د هغې د وجې نه بعضې نوې کارونه صرف د دنیا د خوشحالولو د پاره نو هغه نه په کار چې په کوم سیز باندې د اسلام تعلیماتو ته نقصان رسیږي دا غینا ځان بچ کول په کار دی حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال عن انس رضی الله عنه قال قدم النبي صلی الله علیه وسلم المدینه دا روایت مخکم تیر شوی وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی تراغه و امر ببناء المسجد او حکم ورک د جمعات په جوړولو باندې په مسجد نبوي باندې فقال وی ویلی یا بن النجار او دا مدینه او دا علاقه امینه رضی الله تعالی عنها هغه هم د دې وطن سره تعلق لرو او دا د نبی له صلوات والسلام هغه ماما خیلی ده یا بن النجار چې ای بن النجار ثامنونی زما سره بیا وکي زما سره قیمت وکي یعنی زما نه پیسی واخلی یعنی دا نه چې به صرف چاندی بکو نه نه زما سره بیا او کوي زما سره قیمت او کوي یعنی زه د زی کی جمعات جوړول غواړم خو ما نه پیسی واخلی فقالو غیرتی پیغمبر دی فقالو زکه چې هغه ابتدا او بنیادی په په په چاندو باندې نه کېښوده ما سره بیه وکړي ما سره قیمت وکړي فقالو نو هغوی ورته وویلې بنو النجار خو هغه هم غیرتیان خلک دي چې د الله پیغمبر یې راغوښتی دی نو اوس سره هغه خپل غیرت کوي لا نطلب ثمنه الا الی الله منګ نه طلب کو د دې قیمت مګر د الله سره یعنی منګ د الله د رضا د پاره د ازمکه ورکو او د دې قیمت منګ د الله نه غواړو نو نبی علیه السلام ویل ډیره ښه ده فامر بقبور المشرکین فنبشت موږ مخکې دا روایت تیر شوی وو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم وکړ ځکه دغه ځای کې د مشرکانو بعضی قبرونه نو د مشرک د قبر خوړو لسې عزت نشته احترام نشته نو حکم یې ورک د مشرکینو په قبرونو باندې نفنو بشت اغا رونړل نړولی شو یعنی هغه اډوکی وغیره غیر وویستل او یو طرف ته لړ کړل خخې کړل بل ځای کی ثم بالخرب خرب خراب ازمکا یعنی داسې کندې کپر ازمکا او لوړه جوور ازمکا ځکه هغه واره نه وا ثم بالخرب او بیا د هغې هغه کندې کپرې ځمکه، هغه خرابه ځمکه یا لوړه ژوره ځمکه، فسویت، نو هغه برابره کړې شوه، څنګه چې سړی ابادي کوي او هغه ځمکه ورله برابره کړي، هغه چې کومه لوړه ده هغه لاندې کړي او چې کومه کنده ده هغه راډکه کړي، وبالنخل او حکم یې وکړ د هغې په کجورو باندې نو فقطع د کجورو ونې ولاړې وې نو فقطع نو هغه پرې کړې شوې. نو امام بخاری د دې نه استدلال په حرم مدینه سره هغه دا کوي چې د دې وجه نه لکه دا د هغه چا دلیل دی چې هغه دا وایي چې د دې لکه د هغه سي دغه حکم نه دی څنګه چې احناف وایي ورنه به دا قجوري دا چې والي شوي دي خو لیکن د دې باره کې موږ مخکې ویلو چې کومې داسې داسې بوټي وي کاغه په په حرم مکی کې خلکو نال کړي وي یا کرلی وي چې کم خلکو کرلی وي نو داغي کټکول هغه جایز دي کم چې خودرو دي په خپل راخیږي نو په حدیث کې منع د هغه ونو د کټکولو ده نو دا خو چون کې خلکو په خپل نال کړی وي د کجورو د ازمک د ونی خلکو په خپل کرلی وي نو د دې وجه نه کټ کړی شوی وبالنخل فقطع او حکم یو کو د کجورو په بوټو باندې نو هغه پرې کړی شو خو د کجورو هغه تنی هغه په کار راوستي نو فصفو النخل قبل قبلة المسجد نو دی ادرولی هغه د کجورو تنی قبلة المسجد د جمعات هغه د قبله په دیوال کې یعنی په هغه ځای کې هغه په کار راوستي او دا غي د پاسه هغه چت هغه ودرو نو دی ودرول هغه تنی د کجوري قبله المسجد د جمعات د قبله په طرف باندې حرم کړی شو په مینځ د مدینه د دې دوو خړونو کې لابا دا خړ ته وي یعنی هغه زه ته وي چې پای کې دا کانی دا پراته وي او لابا په لغت کې بعضی علما وي چې دا داسي لکتور بخن کانو ته وي چې دا غي رنگ توري نو حرمت ورکړی شوی دی د مدینې د دې دوو خړونو ترمنځ یعنی دې علاق دا علاقه ټوله د د مدینې حرم دی علی لسانی زما په جبه بانی او زه د الله د طرف نه څنګه چې ابراهیم علی السلام د الله په حکم بانی د مکی چی کوم حرم دی نو هغی له حرمت ورکړی او لیکن د الله په په حکم باندی نو دارنګی مدینی له هم زما په جبه باندې حرمت ورکړی شو او نبی علی السلام خو د ځان نه یو شی نه حلالول شي او نه حرامول شي دام د الله په حکم باندې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو په منځ د دې د مدینه د دې دوو خړونو کې زما په جمع د له حرمت ورکړې شو ققالا دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وات النبي صلی الله علیه وسلم بني حارثه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بني حارثه ولراغه او دوی د د مدینه بالکل په دې کناره باندې پراته دي فقالوی ویلی اراکم یا بني حارثه چې یقینا تاسو ووتلې د حرم نه یعنې تاسو دا کورونه دام د مدینې نه بهر وویستل او د مدینې نه بهر دا غي ځان لا حساب دی او په مدینه کې د اوسېدو ځان له فضیلت دی نو تاسو د حرم نه ووتئ ثم التفت خو بیا نبی له صلوات والسلام غور وک چې جایزه واغستا نو فقال وی ویلی بل انتم فيه بلکې یی تاسو پدې کې یعنی به چې اندازه واغسته چې نه دوی داغي ترمنځ دي یو خو بدی کی اشاره دی تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان دی عالم الغیب دین او پیغمبر هغه صد غیب او علم شته دین ورنول به داسې ویلی خو دی کی اشاره ده د مدینی هغه فضیلت تا ځان له احکام پریخودي دي علي رضی الله تعالی عنہ ته په هغه وخت کې دا خبره د باز خلکو دا غي دا پروپاګاندا او دا افوا دا او رسیدا ناغه خکاره دا ویل دي رد په شیعاګانو باندې چې هغه وی دي ته ځان له احکام خودلې دي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ سره د الله کتاب دی، ما عندنا شیء، نشته دی زموږ سره څه خاص شی، د الله پیغمبر موږ ته څه خاص دین نه دی پرېښودی، نشته دی موږ سره څه خاص شی الا کتاب الله سوا د الله د کتاب نه، وهذه الصحیفه او دا څه بعضې احکام دي چې علی رضی الله تعالی عنہ با هغه لیکلی او هغه به اکثره داغه په کور کې داغه چې کومه توره وا نو داغه چې کومه کاشو او داغه چې کومه هغه کم چې تیک تیکي بوا نو هغه نیام پای کې باغه احکام هغه په کاغذ کې پراته وو وهذه الصحیفه او د دې نه دام ښکاریږي چې صحابه کرامو د الله د کتاب نه غیر د قران نه غیر اغي سره دا روایات او دا احادیث دا لیکلی وو ها البته زیات تر دا سمره روایت چې را روان دي نو زیات تر اعتماد حافظي مضبوطی دي او زیات تر اعتماد هم دغه سي قولن روایتن را روان دي سینه په سینه را روان دي او بیا رستو حالانکه لیکل کېدل خو بیا رستو حضرت عمر ابن عبد العزيز داغه په دور کې چې کلاغه حکم ورک هغه دو دو نیم کاله داغه دور خلافت د 99 ته 101 پوری چې ابن شهاب زهری او نور محدثین غیر اجم کړل او پاغي باندې په سرکاري تور اغي دا روایت دا په جمع کړل بیا د هغې نه بعد معطا او دا ګڼ کتابونه دا ولیکلی شو او بیا دا رستو دور راغلی دی چې په دې کې دا صحاح او دا ګڼ کتابونه دا بیا لیکلی شوي دي نشته د زمنګ سره څه خاص شي مګر سیوا د الله د کتاب نه وهذه الصحیفه او دا یو صحیفه ده عن النبي صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر نه او په هغه صحیفه کې دا احکام هم چې المدینه حرم ما بین عائر الی کذا چې مدینه حرم دی د عائر غرنا تر د فلان کی زی پوری یعنی د ثور د غره پوری من احدث فیها حدثا چا چې بدی کې پیدا ک یو بدعت یو نوې کار خا او اوا محدثا یای زی ورک یای پنا ورکړ یو بدعتی لا یعنی بدعتی له هغه پناه ورکول په دې کې هم اتفاقی لعنت دی متفق علیه لعنتی دی چا چې بدعتی له ځای ورکه د هغه احترام یې وکړ او هغه له ټکانه ورکړه نو په د باندې د الله لعنت د فرشتو لعنت او د ټولو خلکو لعنت دی پی او صرف لعنت نه بلکې لا يقبل منها صرف ولا عدل نب قبليږي د دنا دا چا چې بدعتي لزه ور کړې دي یا چا چې بدی کې یو بدعت جوړ ک نو نب قبليږي د دنا صرف نفلی عبادت ولا عدل او نه فرض عبادت نفل م الله نه قبلې فرض م الله نه قبلې بدعتي سره د الله داسې دشمنی ده وقال ويرا په روایت کې راځي چې من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام ودا روایت ضعیف دی او ته وایې که صرف زمنګا استدلال د دغه روایت نه وی چې چا د بدعتي داغه عزت وک نو د اسلام په نړولو کې داغه امداد وک یا مثلا د بدعتي داغه عمل هغه برباد دی نو څنګه چې په سوره محمد کې استاد محترم هغه دا وی چې زه خو د قران نه استدلال کوم زه خو د صحیح احادیثو نه استدلال کوم په دی باندې خو ګڼ روایت دي ما ته بل ورځ یو تنو ویلی وی په حدیث کې راځي چې من کان له امام فقرات الامام له قرات چې د دې روایت متعلق خو محدثین وی چې په دې کې دا ټول سندونه د دې ضعیف دي او د دې کمزوري دي نو ما ویل ک که زمنګ استدلال صرف د دې یو روایت نه وي نو بیا خو خبره ټیکوا چې مقتدی به د امام پس فاتحه نه وي نو که صرف استدلال د دې یو روایت نه وي نو بیا ټیک و دا خبره چیرې دا د دې روایت سندونه بعضو کې کمزورتیا ده بعضی معلول دي علت ته پکې خو ما زه خو د قران د آیت نه استدلال کوم و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کم از کم جهري منځونه هغه خو د دې آیت د لاندې داخل دي چې قران لسته شي تاسو ته غوږ کېدی او چپ درېږي په تاسو به رحم وشي جهري منځونه خو کم از کم په دې کې راځي بیا د دې نه علاوه ګڼ روایت دي په صحیح مسلم کې و اذا قرأ فانسیتو امام قرات کې تاسو ته چپ درېږي او ګڼ روایت دي د صحابه کرامو عمل دی دارنګه په په نورو روایاتو کې د الله پیغمبر هغه دا وایي چې ما سره ولې د قران په قرائت کې جګړه کیږي نو سی یو خبره خو نه دا دارنګ مدرک د رکوع مدرک د رکعات ته چې برکو کې یو سړی را امام راګیر کو دغه غرکاتو شو مقصد دا دی چې زه د بدعتي د عمل په بربادېدو کې صرف د کمزوري روایت نه خو استدلال نه کوم ګڼ صحیح روایات دي د قرآن آیتونه دي پی او چې د قران آیتونه په موجودي صحیح روایت موجود وي نو چې کم اغه ضعیف روایتونه هم وي نو اغم سړی بیا په متابعت کې او په شهادت کې اغه پیش کولې شي لا يقبل منه صرف ولا عدل د صرف او د عدل محدثین نه هلس معنی کوي خود ټولو نه چې کومه مشهوره معنا ده نو غم دا ده چې نه قبليږي د دې بدعتینا او یا چا چې د بدعتي لپنا ورکړه نو نه قبليږي ددنه صرف نفلی عبادت ولا عدل او نه هغه فرض عبادت امام بخاری د عدل بیا د حدیث په اخره کې یو بل معنام کوي ځکه د دې غني معنی دي چې د دې بدعتي نه یا د بدعتي لا عزت ورکول نه د دنه الله عدل نه قبلې مطلب څه د دنه الله هیڅ قسمه فدیه نه قبلې که دی هر قسم فدیه ورکي بدله ورکي الله یې نه قبلې هیڅ قسم قرباني تی الله نه قبلې وقال او علی رضی الله تعالی عنہ فرمای ذمه المسلمین واحده یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ذمه المسلمین واحده د مسلمانانو وعده هغه یو ده فمن اخفر مسلمن نو چا چې اخفر اخفار وی اصل کی نقض العهد نقض العهد والذمام د وادي ماتول د وادي ماتول او د ذمی هغه ماتول اخفار وی چې څوک د یو یو واده هغه ماته کی فمن اخفر مسلمن پس چا چی مات ک لوز د یو مسلمان یعنی یو مسلمان چاله پنا ور کړی وا یو مسلمان چاله لوز ور کړی یو کافر له لوز ور کړی چې ته زما په حفاظت کې را لې اوس دا لوز کدا یو مسلمان سړی ور کړیو یا مسلمانې زنانه ور کړیو په دې باندې موږ مخکې روایت ذکر کړیو د علی رضی الله تعالی عنہ د خور د ام هانی رضی الله عنها چې اغي په فتح مکه کې بعضی مشرکان لاغي پناه ور کړی و نو چا چې د یو مسلمان داغه لوز مات ک مثلا یو مسلمان سړی دی یا خزاغه یو کافر له پناه ورکړه چې به ته زما په پناه کې رالی اوس یو بل مسلمان هغه لګیږي او داغه غلوز ماتي او هغه کافر هغه قتلي نو د آیات ساته د مسلمانانو وعده هغه یووي یو مسلمان چې وعده وکړ نو بل مسلمان به داغه لحاظ کوي بل مسلمان به داغه رعایت کوي بیا دا ضروری نه ده چې ګینه دا دی فوجي وي بلکې کاغه فوجي دی او که غیر فوجي دی که یو زنانه ده او که یو عام مسلمان دی چې هغه یو چاله لوز ورک پنای ورکړه نو بیا که حکومت هم را لګیږي نو هغه لوز د مسلمان هغه نشي ماتولې اسلام داسې د اتحاد او د اتفاق داعی دی دا اوس لګي ورځې مخکې دوه درې ورځې مخکې په دې اوولسم تاریخ باندې چې د پاکستان او د سعودي دا کومه معاهده شوې ده نو که په صحیح معنو کې وګوري نو دا اصل کې د اسلام تعلیمات دي ذمت المسلمین واحده چې په هغه وعده کې هغه هم دغه ویل دي که په یو ملک باندې حمله وشوه نو دا به د بل ملک په بل ملک باندې حمله تصوریږي دا صرف د دوه ملکونو خبره نه ده خه کاش که مسلمانان دا ټول ملکونه دا غیوم دا یو پالیسی وی چې د مسلمان په یو ملک باندې حمله وشو د قران هم دا تعلیمات دي چې په یو ملک باندې حمله وشو دا به د سې ګڼل کیږي لکه په نورو ملکونو باندې خو افسوس دا دی چې په مسلمان باندې کله په خپل نن بغیرتی دا ده او نن بدقسمتی دا ده چې بس په چا باندې رااله هغه سره هغه وخت کې د خپل ځان غم شي ورنه صد پاسه دو کال وشو دغه د په غزه کې د د مسلمانانو داغي قتل عام کیږي لیکن د نوري دنیا مسلمانان د غیس پروا نشته په قطر اسراله په دغه 9 سپتمبر باندې نو قطر ال راویښ شو نو چې هغه باندې حمله وکړه نو سعودي سره خپل غم شه داغي وجه صدا حالانکه په کار دا ده چې د مسلمانانو یو خبره وي په ټوله دنیا کې په ټوله عالم اسلام کې فمن اخفر مسلما نو پس چا چې لوز مات کړي یو مسلمان فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعين په د الله لعنت د فرشتو لعنت او د ټولو خلکو لعنت ته لا يقبل منه صرف ولا عدل نه به قبلی کې د دنا نفلی عبادت او نه فرضی عبادت او نه فرض عبادت ومن تولى قوما بغیر اذن موالیه پخوا غلامانو نو یو غلام لکه دا د کورنۍ ایسه غنل کېدا مسلمانانو هغه د په زید دی چې جیلونه ول جوړ کی او په جیل کې واچي بلکې مسلمان هغه غلامان هغه د معاشري افراد ګرځولیو نو یو غلام هغه ته د اجازه نو چې هغه د خپل مالک نه او تختی یا یو بل قوم ته هغه خپل ځان منسوب کی د دې وجنه په دې احادیثو کې ته ګوري فلان مولا بنو فلان فلانه د فلان کو آزاد کرده غلام نو غلام تاغه داو چې ومن تولا قوما او چا کم غلام چی نسبت کو یو قوم تا او کم غلام چی نسبت د دوستی او کو نسبت د ولای او کو ولا دا وا چې هغه غلام بس دومغه قوم نه غنل کېده نو کاغه مثلا سمال غټلی بس هغه قوم هغه مالک ته پاتې کیږي ومن تولى قوما او چا چې دوستی وکړه کوم غلام دی او بل قوم سره بغیر اذن موالیه بغیر د اجازت د خپل مولانا د خپل آقا نه نو په دې غلام باندې د الله لعنت د فرشتو او د ټولو خلکو لعنت ته د دنه با الله نفلی عبادت او نه فرض عبادت هغه قبول نکي امام بخاری وی چې عدل په معنا د فداء په معنا د فدیه باندې خو د دې منګه مشهوره معنا وکړه چې عدل فرض عبادت ته دلته وي باب فضل المدینه ته د مدینی فضیلت وانها تنفی الناس په باج نسخو کې دا تنقی الناس راځي تنقی یعنی نقا معنا پاکول چانټی کول د مدینی فضیلت دا دی چې دا مدینه چانټی کوي خلک یعنی کم چې هغه کر خلک دی هغه پریدي او چې کوم کوړه کباړ دی او ګند دی هغه وباسي او یا تنف الناس په معنا د دې چې وباسي وباسي هغه ناکاره خلک ټول خلک نه بلکې هغه ناکاره خلک هغه وباسي کډمبنې معنا شي تنقي نو معنا دا چانټی کوي نو به به الناس عام شي یعنی خو بد به پکې ټول شامل شي خپریدي او غندو باسي او چې تنفی شي نو به د الناس نه مراد هغه ناکار خلق شي چې د مدینه د اوباسي هغه ناکار خلق حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد قال سمعت ابا الحباب سعيد ابن يسار يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمای امرت بقريه تاكل القرى امرت بقريه اي امرت بالهجره الى قريه ما ته حکم کړی شوی دی په هجرت باندې اغه کلی تا امرت بقريه ما ته حکم کړی شوی دی په اغه کلی یعنی په هجرت باندې اغه کلی تا تاکل القرا چی هغه به وخوری نور کلی دلته د اکل دا کنایه ده د غلبی نه یعنی تغلب القرا چی هغه به غالب شی په نورو کلو باندی مدینه نبی علیه السلام ته هجرت وکړ نو غیر چاپیره اسلام بیا خور شو نو دا نور ټول کلی دا د مدینه د لاندې رالل نو هغه او خړل یعنی داغي هغه زوړ حیثیت هغه ختم شو د دار اسلام د لاندې رالل امرت بقريه تاكل القرى ما ته حکم کړی شوی دی په هجرت هغه کلی ته چې هغه به غالب شي هغه به اخري نور کولو لا هغه به غالب شي په نور کولو باندې او یادا چې قرب قیامت کې یعنی نور کلی باغه اخري معنا سچ نور نور زینو نه به اسلام هغه به ختم شي او صرف دا مدینی ته راغون شي یقولون یثرب نور خلق د مدینی باره کی او منافقانو بم دا لفظ د یسرب استعمالو نور خلق مدینی ته یسرب وی د مدینی زول نوم یسرب دی خو لیکن وهی المدینه او دا خار دی نبی علیہ السلام غیله نوم د مدینی کی خدا چې دا یو پاک خار دی او یو درناګانو والا خار دی قران کې د منافقانو هغه قولم ذکر کړي چې یا اهل یثربا زکای ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه مقابل خبره به کوله او یثرب منګل تمانا کو چې تسریب په معنی د د ملامتیا بانی په معنی د خرابوالی باندی لا تثریب علیکم الیوم نشته دی په تاسو باندې نن ورځ څه ملامتیا نشته دی په تاسو باندې نن ورځ څه بده خبره نو په دې کې د برای او دارنګې د دغه خرابوالی معنا پرته ده وهی المدینه او دا مدینه ښار دی تنفی الناس کما ینفی الکیرو خبث الحدید دا اوباسی هغه ناکاره خلکو لا لکه څنګه چی لری کوي الکیر بنئ یا چې کوم هغه د اور بټۍ ده خبث الحدید د وسپنې هغه خیره د وسپنې هغه زنګ هغه لري کوي او مدینم دغه سي د دینه منافقان هغه د ځان نه وباسي او په قرب قیامت کې د مدینی دا صفت با ډیر په یو یعنی په اعلی طریقې سره به دا راخکار شي او نن خو چونکی هغه امتحان شروع دی نو داغه د وجنه پته لګینه خو په قرب قیامت کې باغ ایمان دی ته ټول راغون بشي او د دینه باغ ناکاره خلق هغه بتیوزي باب المدینه طابه مدینه دیتا طابم وی طابه مزیدار ته وی دارنګ خکولی زیت وی او د دې یو نوم طیبه هم دی باقاعده پدای کی هغه اناشیدوم دا کیږي ملاویږي یا طیبه نو مدینه چې دنو دا طابه دا مزیدار زید یا طیبه دا حتی اشرفنا علی المدینه تر دې چې موږ راوختو په مدینه باندې یعنی چې مدینه ته موږ کله رانږدې شو نو فقال نبی علیہ السلام چې مدینه ولید وی هذه طابا داغه خکل خار دی مزیدار خار دی باب الله بتیل مدینه د مدینی د دی د مدینی د دو خړونه چې د هغه ځای نه لکه هغه منډه کی او هغه ته وتریږي او هغه وتختی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما بین لابتیها حرام په منځ د دوو خړونو کې حرام دا حرم دی او دا د حرمت والا زی دی باب مر رغب عن المدینه یو سړی د مدینې نه اعراض کوي نو آی یو سړی د مدینې نه د د جهاد د پاره یا د تجارت د پاره یا د د یو بل حاجت د وجې نه وتی نشي نه نه فتح الباری کې ابن حجر وی چې دلته د دینه مراد المراد به الخارجون عن المدینه رغبه عنها کارهین لها په دې باب کې مراد هغه کس ته چې هغه د مدینې نه اعراض کې بدی غني یو سړی امریکا او یورپ او دغه ځایونه هغه په خوخی او بل ځای کې سکونت اختیاري او مدینه یره داسي ګرم ځای دی او یا لکه دلته غ سہولیات نشتا او بل ځای له ترجیح ورکې په دی باندې و اما من خرج لحاجت او صحابه کرام هم لکه د ډیرو مقاصدو د پاره اوتی دي خو هغه د مدینې نه لکه په دې نه چې بل ځای له ترجیح ورکوي هر چې هغه څوک دي چې هغه اوزي د یو حاجت د وجې نه علم لزي او تجارت یا د تجارت د پاره او جهاد یا د جهاد د پاره لکه صحابه اوتی دي او نحو ذالک یا د بل داسې یو جایز ضرورت د پاره غوزي نو فلیس بداخل فی معنی الحدیث دلته په حدیث کې هغه مراد نه دی نو باب مر رغب عن المدینه نو په دې باب کې بدی دا غچا بیانېږي چې هغه اعراض کوي د مدینې نه حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب ته سوچو کا چې مدینه یعنی سنت هغه اصل شی دی چې یو سړی لکه د سنت نه اعراض کوي نو داغه بصوره بدی وی چې یو سړی د مدینې نه چې کوم د سنت مرکز دی داغه نه یو بنده اعراض کوي او بل څه له ترجیح ور کوي نو امام بخاری دلته دا باب راوړی دی داغه په بدی کی روایت راوړی دی نو چې یو سړی سنت اغا غرزی او داغه په زیبانه بدعات خوخی نو داغه به سمرا نقصان وی او داغه به سمره بدی او برای وی حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول تتركون المدینه علی خیر ما كانت چې تاسو به پریک دی مدینه لا علی خیر ما كانت په بهتر هغه با حال باندې كانت چې داوا یعنی مدینه به یو ډیر خو آباد خار وی او تاسو به په هغه آبادی آبادی کې پری دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قرب قیامت د هغې هغه نښه ذکر کوي چې تاسو به پرېږدئ مدینې له علی خیرن په هغه بهتر حال باندې هغه حال باندې کانت چې دا وا یعنی مدینه به ډیر یو یو ترقی یافته خار به ګرځېدلی لیکن نور خلک به نور زین له اهمیت ورکی چیرې ز امریکای تزم بسل ته سکونت اختیاروم برتانی تزم یورپ تزم او د مدینی په هغه بهتر حال کې به تاسو پرې دی او تاسو به نورو زینو لا غورواله ورکي لا یغشاها الا العواف او نه به پټي دی لا یعنی نه به راضی دی لا الا العواف مگر عواف اغا زناور یعنی مطلب دا چې مدینه با دا بالکل هغه د قیامت د قائمېدو وخت دی او رزق ځان لګوري چې یاره د خوراک یو شی هغه ځان لا وګورم نو یرید عوافی السباع والطير هغه درندگان او هغه مارغان چې هغه د رزق په تالاش کې هغه ګرځي نو مدینه به د هغه زناورو داغي اما جګاه به وګرځي یعنی داغي دراغونډېدو ځای به وګرځي ځکه یعنی هغه به راشي او په دلته به دی مدینه کې به د هغوی کثرت شي، مراد د دې نه هغه درندګان او مارغان دي چې هغه به د رزق په تالاش کې دلته راځي. واخر من یحشر راعیان من مزینه او اخر د هغه چا نه چې هغه به راجمع کېږي د مرګ دپاره، ځکه یو دی حشر الموت او یو دی حشر د قبرونو نه، یو دی راجمع کېدل میدان د محشر کې، نو هغه به کیږي د دویمې شپېلۍ نه بعد دا د ړومبنۍ شپېلۍ نه مخ کی هغه حشر الموت چې پای کې لکه د ټولو هغه مرګ هغه راځي اخیری د هغه چانه چې هغه به د مرګ د پاره راجم کیږي راعیان دا به دوش پونکی وي حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله ابن الزبير عن سفيان ابن ابي زهير رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن یمن به فتح شي په دې کې نبی علی السلام د دریو علاقو د ملکونو دا غي د فتح پیشنګوئی کړي دا اول یمن فتح شوه دی بیا دا غي نه بعد شام فتح شوه دی بیا دا غي نه بعد عراق فتح شوه دی او په دې روایت باندې د سیوای چې هغه عمل په خوا شوه دی چې نبی علی السلام پیشنګوئی کړي و چې یمن به فتح شي نو فیاتی قوم یو قوم براشي بار بکی اطاعهم چې د دوی تابعداري کې څه مطلب یعنی یمن به فتح شي نو خلک به وی یرا مدینه کې څه دومره دغه نشتا راشه بس یمن تلاړ شه او په یمن کې التا بو هوا مزیدار دی یا غ ملک آباد دی نو یو سړی به خپل بچی او اهل او عیال هغه بوچت کی لاړ به شي په یمن کې به آباد شي حالانکه والمدینه خیر لهم لو کانوا یعلمون حالانکه مدینه د هغوی دپاره بهتر دی کاش که دی پوهېدی که لو تمناییه واخلي جزا ته حاجت نشته او که لو شرطیه واخلي نو بیا به جواب راوباسي او مدینه د دوی دپاره غوره ده که چېرې دوی پوهېدی نو دوی به د مدینې نه نه وی وتی د یمن طرف ته به نه تلی یمن طرف ته به کډې نه بارولې وتفتح الشام او شام به فتح کړې شي نو فیاتی قوم یو قوم براشي یعنی د مدینی دا خپل خلق دا براشي یبسونا نو هغه به په تلوار سره دا خپل ساروی داس غلې فیتحملون باهلیهم نو هغه به بارکی خپل اهل او عیال خپل خاندان هغه به بار کی ومن اطاعهم او هغه څوک چې د دې تابعدار دي یعنی هغه ټول خاندان به اوچت کی حالانکه مدینه به د دې د پاره د اوسېدو بهتر زیوی لو کانو یعلمون کاش کدی پویدې یا کچری دی پویدې نو دی به د مدینې نه دی نه ویتل هجرت به نه وکړي او عراق به فتح کړی شي او به براشي یو قوم یبسون چې هغه به په تلوار سره د خپل ساروي زغلي او دی به بار کی به اهلیهم هغه خپل اهل او عیال او هغه څوک چې د دې تابعدار دي حالانکه مدینه د دې د پاره غوره ده کاش کدی پوی دی یا کچری دی پوی دی نو دی به د مدینې نه نوې وته او دی به بل طرف ته نوې تلې باب الايمان يعرض الى المدينه مدينه ایمان چې دینو دا براغون شي مدینه ته قرب قیامت کی حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا انس بن عياض زکه مدینه د ایمان مرکز دی ایمان خورشوي د دې زینا خو په قرب قیامت کې د فتنو د ډیریدو د وجنه ایمان به واپس دی مدینه ته راغون شي مار چې څنګه د رزق په تالاش کې بهر وزي لیکن واپس بیا غ خپل سړي غ خپل ټکانې ترازي نو دارنګي دا ایمان دا بم دی مدینی ته دا سراغون شي او کرم مؤمنان بدلتا دا راجم شي ایمان نه مراد یعنی هغه مؤمنان باب اسم من کا د اهل المدینه دا باب دی په ګناه د هغه چا کې چې هغه چل کې د مدینی والو سره کا د یکید کیدن تدبیر کول چل کول خبرې مخ کې باب کې لا یعرزو لا یعرزو دا د نصره باب نم راضی د فتح نم راضی او د ضربه باب نه هم راضی د درې وانو ابوابونه دا لفظ دا راضی لکه ارزا یعرزو د ضربه باب نه یا ارزا ی رزو د فتح باب نه او د نصرنا نو ارزا یرزو خ ارزن و اروزن په معنا د راغونډې دو باندې ګناه دا غچا چې هغه د مدینی والو سره چل کوي او تدبیر کوي حدثنا حسین بن حریث اخبرنا الفضل عن جعید عن عائشه عائشه دا ام المؤمنین نه ده بلکې دا یو راویه ده د سعد رضی الله تعالی عنها د سعد رضی الله تعالی عنہ لور ده قالت سمعت سعدا اغوی چې ما د خپل پلار سعد نو اوریدل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دا الله پیغمبر فرمایل لا يكيد اهل المدينه احد چې چل بنکی د مدینی والو سره یو تن مگر هغه به ویلی شي انماع انماع السمن کله چی دا غوړی دا ویل شي غوړی جام شوی هغه چې کله ویل شي نو دیته انماع السمن وای کما ينماع الملح في الماء لکه څنګه چې ویل کیږي مالګه په وبو کې یعنی دا سه به ختم شي لکه مالګه چې په وبو کې هغه ویل شي هغه ختم شي باب اطام المدینه د مدینه هغه قلاګانی د مدینی هغه قلاګانی اطام جمع د اتم دا او پدی کې امام بخاری هغه داوی چې مدینه یعنی دا د پخوانه د نبی علی سلام په دور کې دا یو آباد خارو آباد خارو اگر چې آب او هوای لګ خراب وا خو لیکن یو آباد خارو زکه پدی کې دا غو خلکو غټ غټ قلاګانی هغه آبادی کړی وی یو قلا یو قلا ته نبی علیه الصلاة والسلام وروخته یعنی غټ غټ دیوالونه څنګه چې پخوانی ښارونه د هغې غټ غټ دیوالونه او غټې غټې قلاګانې هغې جوړې کړې وي نو نبی علیه السلام یو یو لوړ ځای ته یو اوچتې قلا ته هغه وروخته چې د هغې نه لاندې ټوله مدینه ښکارېده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوروخت علی اتمن یو قلاتا من اطام المدینه د مدینی د غوچتو قلاګانو نه فقال وی ویلی هل ترون ما ارا چې آیا تاسو ویني ما ارا هغه چې زوینه ما استفهام دی او په دې کې هغه مخاطب متوجه کول دي یعنی تاسو ته بعضی هغه خبري هغه نخ کاری چې زی وینما زه وینما انی لا ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم بشک زه وینما مواقع الفتن اغزیونه درا غورځیدو موقع هغه ځای د غورځیدو ته وي هغه ځایونه درا غورځیدو د فتنو د فتنو درا غورځیدو هغه ځایونه زوینه ما خلال بیوتکم تاسو د کورونو ترمنځه کمواقع المطر او سمره فتنی بداراشي لکه پشان د دا غزای د غرزیدو د د باران د ساسکو سمره چې د باران ساسکی په کم کم زیبانی غرزیږي یعنی په دومره کثرت سره به دا فتنی داراشي او به د حضرت عمر د حضرت عثمان د غیر شهادت نه راواخلی تر د د دجال دغه وخت پوری دا فتنی دار روانې دي او ننم په غزه کې بادشاهان اغي قسمه قسم فتنی هغه په هغه ځای کې شروع کوي او بعضې په کې فحاشیانی او دغه سیزونه او بعضې هغه کارونه چې هغه د اسلام خلاف دي په هر زمانه کې بادشاهانو هغه کړي دي دا ټولې هغه فتنې دي تابعه معمر و سلیمان بن کثیر عن الزهری خه په دې کي د سفيان متابعت معمر هم کړی دی او سليمان ابن کثير هغه هم کړی دی. باب لا يدخل الدجال المدينه دجال به مديني ته هغه نه رادننه کيږي دا هم د مديني فضيلت دی چي په ټوله دنيا باندي به هغه خپله فتنه هغه قائمه کړي او دجال اصل کي دا یهودی به وي او نن د یهودو هغه فتنه هغه رو رو راخکاره کیږي او هغه د چانه هغه پټه نه ده صرف په لګو ورځو کې په کم اس کم په 15 شپږو اسلامی ملکونو باندې اسرائیل نن حمله کړې ده او دغه حال دی رو رو هغه دجالی فتنه هغه راښکاره کیږی او شاته چی کوم قوتونه دی امریکا ده هغه ولاړه ده باب لا يدخل الدجال المدینه مسلمانان که اوس هم ریخ نشو نو ډیر بد حال به او ډیر بد انجام به خو بس افسوس دا دی قران وی چی ستاسو دوستان نشی کېدلی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء او کاش که مسلمان په دې خبرو باندې پوه شي لا يدخل الدجال المدینه مسلمانان نه تیارې کوي بس ټول عمر اغي ته محتاج دي په ټکنالوژي کې اغي ته محتاج دي په په اسلحه کې هغه ته محتاج دي په هر څه کې هغه ته محتاج دي که جازونه دا غي نه اخلي نو هغه ټول سیستم یې داغي سره ای که موبایل یې داغي نه دا کوي هغه ټول سیستم داغي دی مسلمانانو ډیر په د غفلت په پای کې خپل ژوندۍ هغه تیر کړه دجال به مدینی ته غنشي را دن کیدی حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينه رعب المسيح الدجال مدینی ته به هغه یرا د مسیح الدجال هغه نه رادن نکیږي دجال ته مسیح وی خو لیکن دا د د اسم مفعول په معنا دی یعنی ممسوح العين د د په دې سترګه باندې لاس راخکلې شوی دی یعنی یو سترګې کانې ده عیسی علی السلام ته چې د دې نسبت کیږي نو هغه د اسم فاعل په معنی یعنی ماسح لاس راخون کې ځکه هغه په بیمار باندې لاس راخ ک هغه به جوړ شو نو مدینی تبا هغه یره د د د دجال مسیح هغه به نه رادن کیږي یعنی د دې ځای خلک هغه به مطمئن وي داغه د فتنې نه لها یوم اذن سبعه ابواب د دې مدینی د پاره په دغه وخت کې او دروازې به یعنی او لارې به درادن نکیدو ابواب نه مراد دلته غلارې دي مدینه ته به و مختلف قسم لارې هغه برادن نکیږي خو لیکن دجال بنشي یعنی لارې بډيري مرض دی او باطینی چې کوم فتنه ده هغه هم نشي رادن نه کیدی او دجال چې کوم ظاهری فتنه ده هغه هم نشي رادن نه کیدی حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا ابو عمرو حدثنا اسحاق حدثني انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيطئه الدجال نه به یې یو کلی د کلو د دنیا نه، نه به یې یو ښار د ښارونو د دنیا نه، مګر دجال به هغه د خپلو خپو د لاندې پیمال کړي، دجال به پرې قبضه وکړي، الا مکة والمدینة، مګر مکه او مدینه، دجال به دې ته نشي رادننه کړي، دا به نشي پیمال کولای، لیس له من نقابها نقب، نه به یې اختیار د دې دجال دپاره من نقابها د مدینې د دې لارو نه له کی اشاره ضمیر دجال ته او نقابها کی ها ضمیر مدینې ته نه به یې اختیار د دې دجال دپاره د لارو د دې مدینې نه د لارو د رادننه کېدو د دې مدینې نه نقب یو لاره الا علیه الملائکة مګر په هغې باندې به فرشتې ولاړې وي صافین په داسې حال کې چې صف تړون کې به په داسې حال کې چې قطار جوړون کې به یحرسونها او هغه به حفاظت کوي د دې مدینه د دجال نه او ثم ترجف المدینه نو په مدینه کې چې کوم داسې ګډ وډ خلک پراته کافر او منافق هغه به څنګه وي نو بیا به زلزله راشي په مدینه باندې نو بیا به او خوځي د مدینه به اهلها په خپل اوسیدونکو باندې یعنی په مدینی والو به زلزله راشي ثلاث رجفات درې زلزلې نو فیخرج الله کل کافر و منافق نو رو به باسی الله هر یو کافر او منافق د دې مدینې نه او هغه هم د دجال په فتنه کې راګیر شي او مدینه به داغي نه پاک شي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته یو اوږد حدیث هغه بیان کړ د دجال په باره کې فکان فيما حدثنا فيه ان قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغه وګد حدیث کې مونږ ته دا ویل چې دجال براشي وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه او په دې دجال باندې به بند وي د مدینی په لار باندې رادن کېدل په هغه ټولو لارو باندې را دننه کېدل به په هغه باندې بند وي ها البته ولی مدینه ته به خواته نه راځي خواته به تراشي ينزل بعد السباخ التي بالمدينه او هغه برا کوشي په بازي هغه خورنا کا زمکا التي هغه زمکا بالمدينه چې هغه د مدینه په خوا کې ده یعنی د د حرم سره د مدینه د حرم سره بخوا کې دغه زی پوری رورسی لیکن فیخرج الیه یوم اذن رجل نو رو بوزي د دجال ته په دغه وخت کې رجل یو تن هو خیر الناس چې هغه به بهتر وي یو ایمان والا غو ته مخه تراشي هو خیر الناس چې هغه به بهتر د خلکو نه او من خیر الناس بهتر د خلکو نه فیقولون هغه مؤمن به د دجال ته وی چې اشهدک انک الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثه زه د دې خبرې گواهی ورکوم چې بشک ته مغه دجالی چې مونږ ته حدیث بیان کړي د ستا په باره کې د الله پیغمبر حدیثه خپل حدیث ستا باره کې د الله پیغمبر مونږ ته مخکې نه خبر را کړي دی نو فیقول الدجال نو دجال به وی چې ارای ته خبر راکا دجال باغ خپل تابعدارو ته وی چې تاسو مال خبر راکې ان قتلت هاذا کچرته ز قتل کما دا مؤمن ثم احییته او به را ژوندې کما نو آیا تاسو بشکو کوي فل امر زما په کار کې چې زه الہ نه ما او زه خدای نه یم او زه حاجت روا نه یم، ایا بیا به هم تاسو زما په خدایۍ کې شک کوئ؟ فیقولون نو د دجال تابعدار به ووایي چې لا، موږ به ستا په الوهیت کې څنګه شک وکړو چې ته یو سړی مړ کړي او بیا راژوندی کړې، نو فیقتلوه، دجال به ولګېږي نو قتل به کړي دې مؤمن لره، ثم یحییه او بیا به یې راژوندی کړي، فیقول حین یحییه نو وبه وایي دا مؤمن کله چې دا راژوندې کي دا دجال دې مومند لا نو دا مومن به ورته ووئي د راژوندې کېدو نه بعد والله قسم په الله بانې ما كنت قط اشد بصيرة مني اليوم نه وم زه ډېر زيات د بصيرت والا نه به ئي ډېر زيات د بصيرت والا زما نه اليوم نن ورځې يعني مخکې زما دوره يقين نه وو او نه وم زه ډېر زيات د بصيرت والا الیوم د نن نن ورځی یعنی زما نه به زیات د بصیرت والا د نن ورځی نه زیات زه د بصیرت والا مخ کې نه ومه نن زیات د بصیرت والا او د پوی والا شو ماغه سو چې ته اومغه دجالی چې کم د الله پیغمبر منګ تستا باره کې ویلیو اوس زما سترګې مزید غړې دي چې واقعي ته اومغه دروغ جنې لکه دجال دجل دروغ او فریب دوکې ته وي فیقول الدجال نو بیا به دجال وي چې زی اوس بیا وجنما لیکن فلا یسلط علی دوباره به پاغه باندې مسلط نشي بیا به دوباره پاغه باندې قادر نشي باب المدینه تنفي الخبث مدینه چې دینو داغه ګندګي هغه وباسي او هغه لري کوي مخکې باب تیر شوی چې المدینه تنفي الناس التا الناس دلته تن فی القبس او دومره فرقم په عنوان کې دا کافی دی د جدا باب د پاره حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم یو باندې چې راغی د الله پیغمبر لا فبايعه على الاسلام د نبی علیہ السلام سره په اسلام باندې بیعت وکړ نو په اسلام کې چې یو سړی داخل شي الله په امتحانات راولي چې آیا د زړه نه اسلام قبول کړي دی او کنه د دې وجه نه مسلمانانو ته تعلیمات دي چې د داسې سړی سره سړی امدادو کی د زکات د مد ناغله پیسې ورکی د دې د پاره چې یو نو مسلم دی مؤلفه القلوب په په هغه مت کی هغه لا زکات ورکا چې په اسلام باندې کلک شي او مضبوط شي خو لیکن باجی سړی بس هغه غ امتحاناتو ته ټینګ نشي نو فجاء من الغد محموما نو راغه په سباله باندې محموما د محموما یعنی ګرم یعنی تبه وا نو راغه په سباله باندې محموما د تبه سره ان تبه وا او دارنګي ګرم او خټ کېده نو فقال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې اقلنی چې ما د دغه ما د ما د دغه بیعت نه واپس کا اقلنی اقاله دا به ان شاء الله په بيوع کې موږ ذکر کو د لین دین په معاملو کې یو دکاندار هغه چاله گاکله یو شی ورکی او گاک واپس هغه شی ته لراوړي دي ته اقاله وي اقاله وی هغه شی د تواپس کوي نو به دم ویل چې راشه د اسلام بم داسې بس د بیع او شراء او د لین دین نومي پیغمبر را سره په اسلام باندې بیعت کړي دی او زه چې اوس زه وتوې م چیرې دا بیعت دار نه واپس والا نو بس پیغمبر به مې چې زه بس ټیک ته اسلام پرې دنو دا څه د خرڅېدو را خرڅېدو سیس خو نه دی فقال وی ویل یقلنی چې ما سره دا بیعت دا واپس کا یعنی ما د اسلام نه اجازه راکړه چې زه واپس لاړ شم فابا ثلاث مرار نو انکار وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې واری درې ځله نبی علیہ السلام انکار وک چې نه دا اسلام خو دوباره دا کیږي دا خو ارتداد دی فقال نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل المدینه کلکیر مدینه هغه سړی به لار د اسلام نه وګرځید نبی علیہ السلام فرمایل چې مدینه دا پشان د د بټۍ باندې دا تن تن فی خبثها دا وباسی هغه خپل غند لرا وتنسع طیبها او دا راخکار کوي هغه خپل پاکیزه یعنی کم چی په چا کي هغه څه لږ ډېر ګند وي هغه ترې لري کي او کوم چي هغه طيب وي نو هغه خالص راوباسي، نصع، يو شی بلکل د هغې نه خالصتاً چي هغه شی ته راوباسي او دا خالص راښکاره کوي طيبها هغه خپله پاکيزګي نو مدينه لکه دا داسي د بټۍ په مثال باندي دی يا په بل دغه کي تنصع نو طيبها به د هغې فاعل شي او راښکاره شي د هغې هغه پاکيزګي مدینه داسی د بټی په مثال باندې دی حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد هر کله چې نبی له صلوات والسلام وروته په طرف د احد باندې رجع ناس من اصحابه نو او دا د احد هغه غزا ته اشاره ده چې نبی علیہ السلام سره د زرو صحابه کرامو د مشرکانو جنگ لاغه وته نو منافقان درې سوا دا را واپس شو څنګه چې په سوره ال عمران کې ایت اشاره ده آیت نمبر 121 نه بعد چې هغه واقعي ذکر کړي فقالت فرقه د مسلمانانو یو ډلی ویلی نقتلهم من وجنو دی لرا ځکه چې داسې په میدان جنگ کې تا یو سړی پریدي نو آیا هغه مسلمان کې دی شي وجنو یو ډلی ویل چې لا نقتلهم چې صرف د ګناه کبیره ارتکاب یو کې چې د جهاد نه را واپس شو نو دی خو مسلمانان نو مسلمانان په خپل منځ کې داغي رائے هغه تقسیم شو ځکه عام طور باندې مسلمانانو کې بلکې عام انسانان داسې دي چې فطرت د باز خلکو هغه سخت وي نو هغه سخته فیصله کوي او باز داغي لګ نرم مزاج وي نو هغه لګ گزاره کوي نو فنزلت دا آیت نازل شو فما لکم فی المنافقین فئتین په دې آیت کې یو خدا تفسیر دی څنګه چې په دې حدیث کې دی فما لكم في المنافقين فئتين بل دا پاغه آیت کې بعضی الفاظ هغه داسې دي نو مفسرین اغم ذکر کوي چې په مکه کې بعضی کفار هغه داسې وو لکه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه اسلام نه دی راوړی نو په هغه ځای کې یو اشکال دا راځي چې په سورې نساء په دغه آیتونو کې د آیت نمبر 88 نه 88 89 90 دغه آیتونو کې نو پای کې یو اشکال دا راځي چې منافقانو سره خو نبی له صلوات والسلام چرتم جنگ نه دی کړي jihad نه دی کړي او قران التوي چې فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم چې چرته مومي نو وی وجني وی نسی نو پیغمبر خو چرتم د منافقانو سره جهاد نه دی کړي دراصل په غایت کې دا مراد دی چې په مکه کې بازي داسې خلکو چې هغه د مسلمانانو سره نرم جذبات لرل نرم جذبات لرل خو له هجرت نو کړي اسلام نو راوړي او په هغه وخت کې د اسلام ظاهري نه خداوه چې وسړي هجرت کی د دار کفر نه دار اسلام ته نو د دې وجنا منافقان داغي په باره کې هم دوه ډلې وو بعضو ویل چیرې دا کم خلک په مدینه کې داسې دي چې هغه د مسلمانانو باره کې نرمه ګوشه لري یره دا مسلمانان دي او بعضو یې چې نه که مسلمان وي خو راغلی به مدینه ته نو الله آیتونه راولېګل د دې وجې نه که سبا له همدغه خلک چې دا کوم لا کفار او مشرکان دي لکه حضرت عباس په بدر کې د نبي علیه الصلاة والسلام خلاف د مسلمانانو خلاف راغلی دی عقیل د مسلمانانو خلاف راغلی دی نور دارنګې بعضی کوم رشتہ دار د صحابه دي د مسلمانانو خلاف راغلی دي نو قرآن وایي چې دا غي باره کې دوه ډلې مکیږي چې جنگ کې د لمخې تراغې چې ظاهرا اسلام نه دی راوړې نو وجنې بیا چې پلاس د لدرغې نو دی وجنا او دایت نو دی یو آیت ګڼ شان نزول هغه کې دی شي لکه مخکې موږ روایت ذکر کړیو چې صحابه کرام نزلت فی قضا کله وی نو داغي یو آیت داغي نه استدلال کی حالانکه هغه آیت د بل واقع متعلق نازل شوی خو لیکن درستو یو واقع پیښ شي نو دوی هغه واقع هم دا غایت مصداق وګرځي وقال النبي لا نقتلهم من جنو وجنون د آیت نازل شو فما لكم في المنافقين فئتين سدي تاسو لا په بار د منافقانو کې چې دوړل کیږي او د سوره نساء په غایتونو کې د کفارو درې څلور قسم مراد دي یو دغه چې د مدین مکین له هجرت نه دی کړي دویم هغه دي چې هغه د یو قوم سره مثلا تا معاهده کړي او هغه د قوم سره راشي په هغه معاهده کې یو ځای شي نو ته به داغي خلاف هم جنگ نه کې دارنګ بازي هغه دي چې هغه ډایرک تا لراشي او هغه تا سره د نه جنگ معاهده کی نو هغه خلاف بم جنگ نه کې داغه کفارو ها بازي هغه دي چې هغه مثلا تاسو سره معاهده وکي به ماته کې لکه بنو قریظه نو په غزه کې سلور قسمه کفار هغه ذکر کوي او داغي احکام سورې نساء کې وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنفي الرجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا مدینه دا د اوباسي سړی کله چې منافقان را واپس شو د احد نه نبی علیہ السلام فرمایل چې دا مدینه دا داسې راخکاره کوي سړو لرا او اوباسي داسي سړي سړي داسي اوباسي کما تن فی النار خبث الحديد لکه اور چی هغه د وسپنې نه هغه غند او هغه زنګ هغه تی اوباسي بابن بغیر د عنوان نه دا باب دی نو په دې ځای کې د نبی علی سلام د مدینه د پاره د برکت دعا کړې ده نو د مدینه د برکاتو نه دا ده چې مدینه دا منافقان او چې کوم ناکاره خلک دي هغه مروباسي حدثني عبد الله ابن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي سمعت يونس عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينه ضعف ما جعلت بمكه من البركه اے الله وګرځي په مدینه کې ضعف دوچند برکات دوچند دوچند برکات هغه برکات چې تا اخی دی په مکه کې من البرکتی د د برکت نه الله په مدینه کې دوچند برکات واچوا تابع عثمان ابن عمر عن یونس د ابن شهاب ابن شهاب داغه شاګر یونس داغه متابعت عثمان ابن عمر هم کړی دی نه بلکې پدې کې د د جریر متابعت کړي د عثمان ابن عمر ځکه چې د یونس شاګرد پدې کې جریر دی او پدې بل کې متابعت کې عثمان ابن عمر دی نو عثمان ابن عمر متابعت کړي دی د جریر حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر نبي عليه الصلاه والسلام کله چې باغ راغ دی او سفر نه فنظر الى جدرات المدينه نو نبي عليه الصلاه والسلام با د مدینی هغه دیوالونو ته وکتل نو اوزع راحلته نو پویا به ورکړه غ خپل سورلې ل خپل اوخه غ به تیز کړه پویا به ورکړه څنګه چې دغه کې راضی ولا اوزع خلالکم چې دوی بستاسو منس کې هغه فساد اغیلا پویا ورکی او هغه به ګرم کی کی به دي ستاسو منځ کې فساد نو نبی علیہ السلام به پوهه ورکړه غ خپل سورلې ل خپل یو خلا و ان قال علی دابتن او کبل سورلې باندې به وو مثلا په خر باندې یا په اسبانی بسورو نو حرکها نو اغیل به حرکت ورکا غ به تیز کړه من حبها دا د سو وجنا د وجه د محبت د مدینې نه نو دام د مدینه فضایل دي چې د نبی علی سلام د دې خار سره مینه وا باب کراهیت النبی صلی الله علیه وسلم ان تعر المدینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد غنلی دی چې مدینه دی خالی کړي شي مدینه دی خالی کړي شي پدې کې د بنو سلمہ داغي ذکر دی او د د مسجد نبوي سره خوا کې زمکه وا نو اغه زمکه هغه خرسیدا نو بنو سلمه دی لږ د مسجد نبوي نه لږ په فاصله کې وو نو دی دا ویل چې موږ به د ازمکه والو او موږ به د مسجد نبوي ته رانږدې شو نو نبی له صلوات والسلام چې مدینه دارالاسلام نو نه غختله چې دار اسلام هغه د داسې خالی ښکاری د دې وجه نه پیغمبر یو بهترین کمانډر دی نو د د اسلام د دارالخلافي حواله سره هم پیغمبر څومره بهترین تعلیمات پرې خو دي چې ته دار دارالخلافه او چې کوم ستا مرکز دی هغه مضبوط کا هغه داسې مضبوط کا چې هغه یعنی دشمن داغي باره کې یو یو خط تاثر پاغي او رو برازي چې ستا مرکز هغه مضبوط وي او د مرکز نه ګیر چاپیره د علاقه دا خالی کیدل نه دی پکار بلکه چی سوره ستا مرکز مضبوط وی نو دومره د هغی چی کومی علاقی تابع دی نو دومره به هغه مضبوطی بل دا بنو سلمه دا تکړه خلک وو جنګجو خلک وو نو دا د مدینی په هغه لاره باندی پراته وو نو پیغمبر دا ویلی که مثلا که دی مسجد نبوی سره خوا کی راشی نو د غزه د دشمن د حملی د وجنه غیر محفوظ به شي نو دا یې غوښتل چې بنو سلمه هم په دغه ځای کې پراته وي چې مدینه محفوظ وي حدثني ابن سلام اخبرنا الفزاري عن حمید الطويل عن انس رضی الله عنه قال اراد بنو سلمه بنو سلمه اراده وکړه چې ان يتحولوا الى قرب المسجد چې دی د رامنتقل شي د مسجد نبوي هغه قرب ته هغه نزدېکت ته دا خپل زینو نه دی دل تراشی نو فکره رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تعر المدینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد او غنل چې مدینه دی خالی کړي شي ځکه دار اسلام دی او دا خو دار اسلام چې سوره مضبوط وي مدینه چې سوره ډکه ښکاری دومره خدا وقال وی ویلی یا بنی سلمہ اے بنو سلمہ الا تحتسبون آثارکم چې آیا تاسو په نیت د ثواب آیا تاسو په نیت د ثواب نیت د ثواب نه کوي آثارکم اغه خپل قدمونو آیا تاسو نیت د ثواب نه کوي په خپلو قدمونو باندي مطلب دا دی چې تاسو څومره د مسجد نبوي نه لري یئ نو چې دې ته راځئ بس نیت د ثواب کوي دومره په قدمونو باندې تاسو له اجر ډیر دی نو آیا تاسو نیت د ثواب نه کوي په خپل قدمونو باندې چې تاسو مسجد نبوي ته راځئ ناغي ویل چې ولی موږ نه کوو نو فاقامو نو هغه په خپل زینو باندې ایثار شو او دا غزینه منتقل نشو دا اخیری باب دی او دام بلا عنوان دی خو د دې باب څنګه چې موږ مخکې ویلو چې امام بخاري بعضې ابواب هغه بلا عنوان راوړي د دې لپاره چې یو قاری یو لستونکې د حدیث هغه په خپل د دې لپاره عنوان تجویز کینو هغه مخکې باب دا کړیو چې هغه د د پای کې د برکت دعاګانې وي نو نبی علی السلام د د مدینه د پاره د برکت دعاګانې د چند کړي دي نو یو داغه د برکاتونو نو دغه مخ کې باب سره او تړه یو د برکاتو د مدینی نه دا دی چې دا منافقان د ځان نه وباسي او لرې کوي یې. دلته د مخکې باب سره یې وتړه چې د مدینی سره محبت کول او دارنګې هلته اوسېدل دا پکار دا دی چې یو سړی دا وکړي لکه څنګه چې د عمر رضی الله تعالی عنه دعا ده او دارنګ نبی علیہ السلام د دې لپاره دعاګانې کړې دي حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله ابن عمر قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن عفس ابن حاسم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روزه من رياض الجنه زما د کور او د منبر ترمنځ یو باغچه ده د باغچو د جنت نه نو یا خو معنا دا ده چې دا ټکړه د جنت نه راغلی ده خو لیکن په جنت کې خو عبادت نشتا نو دا د دې غ یو فضیلت دی چې د جنت د ټکړو نه د جنت د باغچونه یو باغچه ده او نور هغه حیثیت تل رکړې شوی دی کم چې هغه د عبادت ته او نور باقی مانده د جنت د ټکړو نه او یا تشبیه ده د هغې سره چې په دې کې څنګه چې د جنت په باغیچو کې یو سړی ته یو خوشحالي او یو تر او تازګي او یو یو اطمینان هغه ته نصیب کیږي نو دا زه د اطمینان دی ومنبری علی حوزی او زما منبر زما په حوز باندې دی یعنی په ورځ د قیامت ام پدی زمکه بانی میدان د محشر هغه بلګي او دا په کم ځای چې زما منبر دی هم په دې ځای باندې به زما حوض هغه حوض کوثر هغه قایمیږي الله دې زموږ نصیب کی حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامه عن حشام عن ابيه عن عائشه رضی الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه تراغ نو وعکا ابو بکر و بلال اوس په دی باندې امتحان راغلی دی لیکن د صحابه کرامو داغي حال او داغي شان هغه جدا دی نو سخت تب شو د ابو بکر وعکا سخت تب شو د ابو بکر و بلال او د بلال نو فکان ابو بکر او انسان چې کله بیمار شي نو په بیماری کې څوک یو ورت کوي څوک بل ورت کوي او څوک پکې نظم وایي او څوک پکې شعرونه وایي ځکه د انسان ځان ته پام شي پاسې دی شي نه نو فکان ابو بکر اذا اخذته الحمى ابو بکر کله چې به اونی واغلره الحمى غ سخت تبي او ګرمه تبه به پراله یقول نو ویل وی او انسان بس د مرګ او د ژوند په کشمکش کې کل امرئ مصبح فی اهله هر یو تن هغه سبا کون کې د خپل اهل کې یعنی هر یو سړی چې هغه په خپل اهل کې سبا کی نو خلق دا وی چې رضا بل ورس پر او ختلا او زا لا مړ نه دی لیکن والموت ادنا من شراک نعلیه حالانکه مرگ دا نږدې دی هغه ته من شراک نعلیه داغه د پیزار داغه تسمین زیات نږدې یعنی ده په خپل اهل کې سبا که سبا پرې راوخته او مرګ چې دی نو دا هغه ته او خلک هغه له مبارکي ورکوي چې یاره ځه بله ورځ در باندې راوختله او نور زندگی دې سیوا شوه حالانکه د مرګ هیڅ باور نشته مرګ انسان ته داغه د تسمی او داغه د پیزار داغه تسمی داغه نه زیات نږدې دی وکانه بلال نو بلال رضی الله تعالی عنہ اذا اقلع عنه الحمى قالا او مکه به یادولا حالانکه بلال خپل د حبشو نه دی خو چونکه په مکه کې په غزه کې د امیه دغه غلام دی او بیرستو آزاد شوی دی نو مکه به یادوله د مکی غ ژوند به یادو او ویل به چې الا لیت شعری هل ابیتن لیلتن ای آیا خبردار لۍ د شعری کاشکه ماته د دې خبرې پته وی چې آیا زه به تیره کړم یو شپه په مکه کی آیا په ما باندې به په مکه کی یو شپه بیا راشي هل ابیتن لیلتن چې آیا به زه شپه تیره کم یو شپه بوادن په هغه وادی کی وادی د مکه مراد ده وحولی اذخرن وجلیل او زما ګیر چاپیره اذخر هغه اذخر بوټی به وي هغه سرګړی به وي وجلیل او جلیل بوټی به وي ځکه دا مکه کې دا بوټي کېدل که کاش که ما ته دا پته وي چې زه به مکه کې یو بل شپه هغه وکم په هغه وادي کې به زه یو شپه تېره کم او زمانه ګیر چاپیره به د مکې هغه بوټي ماته دا پته نشته وهل اردن یومن میاه مجنتن مجنه غ میله وا او آیا زبا راکوس شما آیا زبا وارد شم یو ورځ د مجنی د میلی پاغه چشمه باندې پاغه اوبو باندې الته به خلک را غونډیدل او دا الته یو چشمه مو چې آیا زبا راکوش شم یو ورځ د مجنی پاغه اوبو باندې او داغي پاغه او به به ویلی او بد دعا به کوله چې د دې کمبختانو د دې بدبختو د لاسه منګه په هجرت باندې مجبور شو نو ویل به چې اے الله العن شیبه ابن ربیعه اے الله شیبه ابن ربیعه باندې خپل لعنت وره و عتبه ابن ربیعه و امیه ابن خلف چې د دې ظالمانو د لاسه منګ د ملک پرې خود کما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوبا لکه چې دوی منګه رويستو د هغه خپل ملک نه د خپلې ځمکې نه د دې وباګانو ځمکې ته ځکه د مدیني آب او هوا هغه ښه نه وه ثم قال رسول نبی علیه الصلاة والسلام ته چې دا پته ولګي د ام المؤمنین عائشه او ته وی چې د الله پیغمبره په صحابه باندې دا موسم خرانغه او د مدینی سره د مدینی آب او هوا پاغي خرانه لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه چې اللهم حبب الینا المدینه یا الله دا مدینه مونږ ته داسې خوخه کی که حبنا مکه لکه څنګه چې څنګه د مکی سره غمینه د محبت ته او اشد ای الله زمونږ د مینا د مدینی سره الله دا غینوم زیاته کی یا کفار سیدل او یا جحفه یو شړه علاقه وا چې پای کې لکه سو کو سیدل نه الله دا بیماریان هغه زه ته منتقل کا خو عائشه رضی الله تعالی عنها دا غي او ظاهری علتم ذکر کړي او ظاهری اسبابم ذکر کړي عائشه فرمایي وقدمنا المدینه تا منګ مدینی ترالو او پدی کې دا وباګانی او بیماریانی وی وهي او با الارض او مدینه دا د وباګانو ګړو او د وباګانو زمکه وا وهي او با ارض الله او دا د الله په زمکو کې د وباګانو زمکه او د بیمارو زمکه وا قالت عائشه وی د دې وجه سوا فکان بطحان کم چې د بطحا بطحان غ خړو نو یجری نجلن دا بيد پاغه په اوبو سره په کوم اوبو سره تعني ماء آجنا یعنی مراد د عائشه د دی اوبونه هغه بدبودار اوبوي او په دې کې هغه د غنده وبوي په دې کې به غنده وب بيدي نو چې په کوم ځای کې غنده وب بيږي پای کې ماشي مچان او دا قسمه قسم حشرات دا پکې او دا غینه دا بیماریانې ملیریا یو شی بل شی دا ټولې ته خوريږي اخری روایت ذکر کوي، حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی هلال عن زید بن اسلم عن ابیه عن عمر رضی الله عنه قال اللهم ارزقني شهادت فی سبیلک حضرت عمر بدا دعا کوله چې اے الله ما ته نصیب کې شهادت په خپل لار کې او وګرځې مرګ زما په خپل د خپل پیغمبر داغه په خار کې الله زمنګم د عمر رضی الله تعالی عنہ دا دعا ده چې مرګ د شهادت او موت او مرګ رااله د پیغمبر په خار کې راولي وجعل موتي فی بلد رسولک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څنګه موږ مخ کې ویلې چې د د په دې سوال باندې به باز خلکو تعجب هم کو خو الله ولو مغارمان پوره ک ابو لولو فیروز مجوسی د شیو د هغوی د کفر او د شرک یو وجه خو نه ده د شیخینو سره د صحابه کرامو سره د هغوی یو نفرت او هر هغه سړی له هغوی په سرې ګرځي او هر هغه سړی لاغي احترام ورکي چې داغي د صحابه سره نفرتي د دیو جن ابو اللولو فیروز ننم په ایران کې که ته په نټ کی ورکی بابا شجاع الدین نو دا د ابولولو فیروز مجوسی د هغه هغه قبر دی د هغه هغه زیارت دی یا قبر شته یا نشته خو ایران د هغه یو علامت جوړ کړی دی چې دا د ابولولو فیروز مجوسی دا د ایران د هغه د باباګانو نه یو بابا دی دا هغه مجوسی له پوره دومره یو غټ ځای جوړ کړی دی او پای کې دا غلاغه احترام ورکړي ځکه وجه دا چې د عمر رضی الله تعالی عنہ قاتلو اگر چې صحابه بیا نیولې ده په غزه کې او مغلته مردار کړي دي وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم عن امه په دې ځای کې یعنی دا درې سندونه دا یو ځای شوي دي زید ابن اسلم د د دا یو شاګرد سعید ابن ابي هلال په دغړم بني سند کې د زید ابن اسلم د خپل پلار نه دا نقل کوي کوم چې هغه عبدالرحمن دی هغه د زوی دی کوم باندې چې موږ جرح کو په سوره بقره آیت نمبر 37 د لاندې فتلقى ادم من ربه کې په دې لومبني سند کې د زید شاګر سعید دا د د پلپلار نه دا روایت ذکر کوي د اسلم نه دا نور چې کوم دو سندونه دي نو پدې کې د زید بل شاګرد دی روح ښه په دې کې په دې لومبني سند کې د سعید ابن ابي هلال نه چي دي نو په دې کې هشام هغه د زید مت... په دې کې هشام چې دین هغه د سعید متابعت کوي د سعید متابعت خو په دې کې په غړمبني سند کې د حفصي واسطه نشتا او په دې کې د حفصي واسطه شتا د د هشام په سند کې او په دې دریم کې چې کم کې روح ابن القاسم دی نو هغه د زید ابن اسلم داغه د مور نه ځکه وجه دا ده چې مغه زید کله د خپل پلار نه او کله د خپل مور نه دا روایت کوي خو پای کې داغه څوک متابعت نشتا ها البته د مور په روایت کې د حفصي رضی الله تعالی عنها داغي هغه واسطه شته نو وقال ابن زريع عن روح ابن القاسم عن زيد بن اسلم عن امه عن حفصه بنت عمر رضی الله عنهما قال سمعت عمر يقول نحوه او البته د هشام چې دینو دا د سعید ابن ابي هلال داغه متابع دی متابعت کوي خو په غړم بني سند کې د سعید پای کې د حفصي واسطه نشته او په دې کې د حفصي واسطه شته یعنی امام بخاری دا وی چي په دې کي دا سند چي کوم د زيد د پلار نه دی نو دغه روايت د هغه مور په نسبت باندي دا زيات راجح دی الله دی منګ له پدې د عمل کولو توفیق راکړي د کتاب العبادات نه کتاب الحج دا ختم شو ان شاء الله بل کتاب الصوم دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین